استاد صاحب مناقب د انصارو شروع کړي دي د مدینه منورې اوس قبیله او خزرج قبیله هغې ته انصار وایي د دې مناقب واقع داسې شوې وه چې په اتم کال د هجرت د رمضان میاشت مکه مکرمه فتح شوه نو ورپسې د شوال میاشت د واړه اختر میاشت تیره شوه د الله په حکم پیغمبر علیه السلام بیا لاړه طایف په لوچتې لاره کې یو ځای راځي هنین دې هنین ته لاړ دلته یو جهاد وشو جنګ غزوه هنین ورته وایي په غزوه هنین کې الله تعالی مسلمانانو ته بیا اندازې مال راوړو مال کثیر غنیمت کثیره ساروي اوښان او ګډې او وزې او قیدیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام واپس راغی چې د هنین نه واپس راځي نو دلته یو ځای دی جعرانه ورته وایي جعرانه زمونږ د اجیان صاحبان هلته ځي عمرې کوي دغه ځای نه دې جعرانې ته راغی یو څو شپې تیرې کړې او دا غنیمت تقسیم کړ څلور حصې مجاهدو ته ورکړې دا پنځه منه د خمس دا بې اندازې و نو دا د دې سردارانو د خوشحالولو دپاره چې د دې خلکو لږ د اسلام سره جوړ راشي بې اندازې مالونه ورکړه سل سل او دوه سوه اوښانې دې خلکو ته ورکړه ورکړه خو د غنیمت نه نه د خمس نه دقه ځای کې انصار انصارو یو ګیله وکړه هغه ګیله دا وکړه چې زمونږ تورې اوس هم د دوی د د دوی د وینو نه ساسي او پیغمبر علیه السلام وسلام موږ له را نه کو دوی له دا زیات زیات شي نه ورکوي پیغمبر علیه السلام خبر شو راوی غوښتل وی تاسو سوی دروغ نه وی وی حضرت منګه ویلی دی خو مشرانو نه دی ویلی دا دی کشرانو ویلی دی سی ویلی دی داسې داسې ویلی دی نو رسته مو ته وی خدایم په خیر کې واپس به خلک ځي څوک به ځان سره روښان وړي څوک به ځان سره ګړي بوزي څوک به د ځان سره وزې بوزي او تاسو به د ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بوزئ نو د دې نه لوی مقام ستاسو نور چېرته دی بس نور څه غواړئ حضرت ابو تیاح وی سمیت انسا ما ووریدل له حضرت انس نه یقول هغوی به وی قالت الانصارو اووی انصارو یوم فتح مکه پر ورځو د فتح کېدو د مکې مراد د ورځې د فتح د مکېدو نه دا مطلب نه دی چې په کوم ورځ مکه فتح شوه مطلب دا دی چې په دغه موده په دغه موده د فتح د مکې کې چې هغه اتم کال د هجرت و و اعطا قریشا او رسول الله بیا اندازې مال ورکه قریشو ته په جعرانه کې هغه خمس نه دی د خمس نه راواغشتل او بیا اندازې ماوې سل سل پنځوس پنځوس خان دا دې سردارانو ته ورکړه و اعطا رسول الله ورکه قریشو تن قریشن قریشو ته مال نو دی انصارو سووي والله قسم په الله ان هذا یقینا دا کار چې دی لهو العجب دا عجیبه دی دا کار عجیبه دی ان سیوفنا یقینا زمونږ تورې تقطر وغسسیږي من دماء قریش د وینو د قریشو نه تر اوسه پورې سره موږ جهادونه کول د دوی سرونه به هم وال د الله د دین دپاره او اوس به یې مرسته هم دوی له دوی نه شی ورکوي ان سیوفنا دې ټکي ته ګوره یقینا زمونږ تورې تقطرو هغه سسیږي من دماء قریش د وینو د قریشو نه دی کې ګورې قلب دی ښه قلب مختصر استاذ وی کله نا کله چې خبرې کوې الټه خبره به وکړي دا هم صحیح ده تورې نه سسیږي وینه سسیږي وینه دلته خو داسې وایي که نه چې زمونږ تورې سسیږي د وینو نه اصل کې داسې د وینې زمونږ س... وینې سسیږي د تورو زمونږ نه خو دا قلب دی ته وایي وغنائمنا او زمونږ غنیمتونه نن چې جهاد وشو غنیمت میلاو شو وغنائمنا زمونږ غنیمتونه ترد علیهم هغه ورکولی شي هغوی ته نن د غنیمت مال هغه دې قریشو ته ورکیږي فبلغ النبی صلی الله علیه وسلم دا خبر ورسېده پیغمبر علیه السلام ته فدعل فدعل انصار نو راوی غوښتل انصار چې راشي خو دا پابندي ولګوله چې هلکه بل څوک به پکې نه صرف او صرف انصار به یې دی راوغوښتل فقال رسول الله او فرمایل ملذی سد هغه ملذی سد هغه خبره بلغنی چې ما ته را رسېدلې ده عنکم ستاسو نه انصارو دا ستاسو نه ما ته څه خبره را رسېدلې ده دا تاسو څه ویلي دي وکانو او د انصار لا یکذبون هغوی دروغ نه وي داسې نه وایي صاحبه نم دي ویلې نم دي ویلې وایي نه صاحبه ویلې م دي خو د مشرانو نه دي ویلې دا خبره کشرانو کړې ده فقالو انصار ووی چې هو الذي خبره هماغه ده بلغکه چې تا ته رسېدلې ده حضرت نور به څه وایو خو چې دا کومه خبره تا ته رسېدلې ده مقه خبره صحیح ده دا خبره من کړې ده دلته نشته تاسو مخکې ویلیو خو دومره ده چې زموږ مشرانو نه ده کړې دا د ناپوهه کشرانو دا خبره کړې ده قال رسول الله ورته وایي چې خدای په خیر کې د جعراني نه چې اوس خلک ځي خپلو وطنونو ته څوک به داسې ځي اوښان به روان کړي ما درته ووایي څوک به داسې ځي ګړې به یې روانې کړي څوک به داسې ځي وزې به یې روانې کړي او تاسو به د ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کړي نو د دې نه لوی سعادت ستاسو چېرته دی اولا ترضون ایا تاسو نه خوشحالیږئ ان یرجع الناس چې واپس به لاړ شي وطنونو ته خلک ان یرجع الناس چې واپس به لاړ شي وطنونو ته خلک بالغنائم سره د غنیمتونو الی بیوتهم خپلو کورونو ته او تاسو وترجعون تاسو به واپس شئ خپلو وطنونو ته برسول الله صلی وسلم سره د رسول الله الی بیوتکم خپلو کورونو ته بیا سوئ زما د انصارو سره دونه مینه او محبت دی پخوا به چې غونډه یو غونډه به کېده او غونډه به بیا ختم شوه هر سړی به د خپل مشر پسې روان شو نو پیغمبر وی چې ولو سلکت الانصار کچر روان شي انصار لو سلکت الانصار کچر روان شي انصار وادیا په یو خوړ کې وادي خوړ تم وی درې تم وی که دا انصار روان شي په یو خوړو او دا نور خلک په نورو خوړونو روان شي زه به د دوی سره ځم د انصارو سره او قال یا دسې وی چې شعبا که انصار روان شي په یو شعب شعب لاندې لیکي چې دا څه دی الطریق فی الجبل غره کې لاره نی که چېرې دوی روان شي په یو لاره د غره نو لسلکت وادی انصار زه به روان شم په هغه خوړه د انصارو زه به د دوی پسې ځم او شعبهم یا د هغوی په لاره باندې دا دونه جوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام لولا الهجرتو کچرې نوی فضیلت د هجرت او لوی مقام د هجرت لکنتو نوی بزو من الانصار د انصارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې خو دې سو په د مهاجرو نو مهاجرو کې دی او په مسلم بزان د مهاجر نو حسابم حسابو رسول الله سلام وی دا هجرت نه دی د دې یو لوی اجر او ثواب دی او دا د الله په نزد باندې یو لوی عزت دی که د دې هجرت دا فضیلت او دا شرافت نه وی کنه نو ما به د مهاجرو د نامې نه ځان را کټ کړی وی ځان ته به مې مهاجر نه وی ځان ته به مې انصاري وی لولا الهجره که چېرې نه وي فضیلت د هجرت لکنتو نو وی به زه ما به ځان حساب کړی وي من الانصار د انصارونه دا هم د دوی فضیلت شو مطلب دا دی اول لمبر مهاجر شو ورپسې دویم نمبر انصار شو قاله دا خبره کړې ده دا لولا الهجرت لکنت من الانصار دا د حدیث یو ټوکړه ده ویلې ده دا خبره عبدالله ابن زید عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر وسلم نه وی په دې دویم جلد کې به دا مفصل یو حدیث راشي حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هریره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه حدیث بیانوي دلته لږ دا محمد ابن زیاد نه دی لږ شک راغلی دی دی چې د ابو هریره نه حدیث بیانوي نو هغه داسې وایي چې عن النبي صلی الله علیه وسلم پوه شو عن النبي یا داسې او قال یا داسې وایي چې دلته به او سره یو قاله پټ راوباسې او قاله یا داسې وایي چې قال ابو القاسم ابو هرره صاحب څه ووې چې قال ابو القاسم موږ ته چا ووې حضرت ابو القاسم زمونږ د پیغمبر علیه السلام بچی وړوکې قاسم نامه وه بیا مړ شو نو د هغې وجې نه به رسول الله کنیه شوه ابو القاسم حضرت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ووی الکه سی ووی لو ان الانصار کچر انصار سلکو هغه روان شي وادیان په یو خوړو او شعبا یا په یو لاره د غرو لسلکتو نو زه به د نورو قومونو پسې روان نشم لسلکتو زه به روان شم فی وادی الانصار په هغه خوړو د انصارو کې چې انصار په کومه ځي په هغه به زمزم ولولا الهجرت او که چېرې نه وي هجرت د هجرت فضیلت نه وي دغه د دومره شرافت نه وي لکنتو نو وی به زه امرأ یو بنیادم من الانصار د انصارو ما به د انصارو نه ځان حسابوو تاسو به وایې دا خو به مبالغه نی چې پیغمبر اسلام وایي چې که انصار په یو خړ روان شي نو زه به د هغوی په خړ ځم بل چا سره به نه ځم که انصار په یو لار روان شي زه به د هغوی په لاره ځم او که د هجرت دا دونه لوی مقام او دا دونه لوی فضیلت نه وي ما به ځان د چا نه حسابولی د انصارو نه دا خو به مبالغه ني نو ابو هریره صاحب د دې بیان کوي چې دوستانو قال ابو هریره د دې حدیث تشریح کوي ابو هریره صاحب شاګردانو ته وایي کله نه کله من خبره کوو خو بیا اندازې مبالغه وکړو په حد نه ووړو وایي نه ما ظلمه رسول الله د خپل حد نه نه دی اوړېدلی داسې خبره نه ده کړې چې د هغې خبرې کول پکار نی بلکل دی صحیح خبره کړې ده ما ظلم رسول الله د خپل حد نه نه دی اوړېدلی بی ابي و امي قربان دي شي د هغه نه پلار او مور زما هغه بلکل صحیح حقیقت خبره کړې ده ولې دوستانو دام کمه ده انصارو چې کمی قربانې کړی دي کنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم نصرت کړی دی او کم اخلاص یې کړی دی نو مې رستو را روان دی رستو سړی ته دا دی ځنې سړی چې پوهېږي نه د هغه زړه کې شک راشي چې دا دومره ښه دغه سره کوي ماجرو سره نو دغه وایي ابو هریره چې د رسول پاک نه د زما پلار او مور قربان شي د د خپل حد نه زیاتی نه دی کړی ولی د خلکو قربانې کړې وې اووه زه ورکه رسول الله له دا یو قربانی ده نو رسول الله به دا خبره نه کوي اووه دې انصارو زه ورکه دته ونصروه او د هغه سره امداد وکړه د رسول الله سره او کلمتا اخرى یا ابو هریره یو بله خبره ووي هغه خبره داسې ده دا چې دوی همدردي وکړه د رسول الله او د صحابهو سره ما بې رستو را روان دي داسې همدردی چې سړی حق اریان شي چې دا دومره همدردي نو ځکه رسول الله وایي که انصار په یو لار روان شي زه به په هغه لار ځم که انصار په یو خوړ روان شي زه به په هغه خوړ ځم باب اخاء النبی صلی الله علیه وسلم یا داسې وایه بابون دا یو باب دی اخاء النبی صلی الله علیه وسلم رورولی کول د پیغمبر علیه السلام بین المهاجرین والانصار په منځ د مهاجر او د انصارو کې مهاجر چې رالل د خوارانو دلته ځای نه نو رسول الله وسلم یو عجیبه انتظام وکړ یو به انصاري راواغشت یو به مهاجر راواغشت ویلکه تاسو دواړه رونه بیا به بل انصاري راواغشت او یو ماجر به راواغشت ویله که تاسو دواړه رونه دا ما انصاري به ولګېد ماجر به کور ته بوتو کور به ورسره نیم کو ځمکه به ورسره نیمه کړه باغ به ورسره نیم کو وی نیم ستا او نیم زما نو دا باب دی د رورولۍ کولو د رسول الله په منځ د ماجرو کې او د انصارو کې خو لاندې لیکي دا ټول نور یازه بلکې دا خاص سل کسانو د اول ځل کې د اول نه دی یو طرف ته پنځوس ماجرو او پنځوس دغه انصارو د دې پنځوسو د دې نورو پنځوسو سره دغه وکړه رورولي قیمه کړه ښه وایه حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال ابراهيم ابن سعد ابراهيم دی داغه د پلار نوم دی سعد دی سند عجیبه سند دی د سعد بیا نام دغه دی دا څه ورته وي د پلار نامه ده ابراهیم او د ابراهیم بیا چې دی د پلار نامه ده عبدالرحمن ابن عوف نو عن ابیه د ابراهیم روایت کوي د خپل پلار نه چې سعد دی او سعد روایت کوي عن جده د نیکه د ابراهیم نه نو د ابراهیم نیکه چې د سعد پلار دی د هغه نامه ابراهیم ده قال دا مشر ابراهیم وی لما قدم المدینه کله چې مهاجر رالل مدینې ته لما قدم المدینه کله چې مهاجر رالل مدینې ته نو آخا رسول الله صلی الله علیه وسلم رورولي وکړه پیغمبر علیه صلات وسلام بین عبدالرحمن په منځ د عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربی او د حضرت سعد ابن ربی دا ډیر لوی شان والا صحابي دی خان ډیر لوی شان والا سعد ابن ربی لوی شان والا دی دا بدری همو او دا بیا په دغه کې وفات شوی هم دی په غزو احد کې او دا هغه سړی دی چې دی مړ شو د ده یو ښځه پاتې شوه دوې لوریانې پاتې شوې او د عربو رواج څه و چې نه به یې لوریانو له حصه ورکوله نه ښځې له د ده باره کې بیا دا دغه دی دا د میراث ایتونه نه دي دا نازل شوي دي رسول پاک رورولي وکړه په منځ د عبدالرحمن ابن عوف ما وی دا ګوره چې دوی کومه قرباني کوي خو دا قرباني ګورې دا الله دپاره ده ښه تاسو به ذهن جوړ ساتئ هسه نه چې ذهن ته نورې خبرې راشي کله چې د الله محبت زړه کې راشي او للهیت راشي ګورې د الله او د رسول لپاره خلک هر څه قربان ښه دا ټکې یاد ساتئ نو بیا به خبر د الله او د رسول لپاره هر څه قربان ښځه هم قربان بچي هم قربان هر څه قربان نو فقال د سعد ابن ربی ووی چې هلکه عبدالرحمن ته خو زما رور شوې او مسافر فقال لی عبدالرحمن نو د سعد ابن ربی ووی عبدالرحمن ته چې یا عبدالرحمنه انی اکثر الانصار یقینا زه ډیر یم د ټولو انصارو نه مالن په مال کې زما جیداد او باغونه د ټولو انصارو نه زیات دي انی اکثر الانصار یقینا زه چې یم زه ډیر یم د انصارو نه مالن په مال کې نو راشه په خپله زما مال راواله ته او په منځ دوه ځایه که فاقسم مالی ته تقسیم کا زما مال نصفین دوی سه نیم ستا نیم زما ما وی دا رستنی ګور ذهن یاد سات تیار ساتې ښه د الله او د رسول د پاره او د الله د دین د پاره ارس قربان ولی امراتان ما وی رسول الله بدانه وی تاسو سووی کن ابو هریره چې زما پلار او مور دیته قربانی رسول الله چې دا خبره کړې ده په ځای کړې ده ما وی کمه قربانی دوی کړې ده کمه قربانی چې څوک دا کولی نشي دا هغه زمانه ده چې چا به د بل سړي ښځې ته په بد نظر وکتل فورا سر والو خدای دې که چې هر څه به دومره غیرت خو ما وی د دین خبره چې راشي هر څه قربان ولی امراتانې سعد ابن ربی ورته وایي چې عبدالرحمنه زما دوه ښځې دي ولی امراتانې زما دوه ښځې دي ورشه وګوره په دې دوو کې د کومه خوښه ده چې درلې طلاقه کم او بیا عدت تیر کی او د عدت نه پس بیا ولګه وسره نکاح وکړه دا ماوی د الله او د رسول او د دین د پاره قربانې ورنه غیرت د انصارو بې اندازې و فانظر وګوره اعجبهما هغې ښځې ته چې کومه ډېره خوښه یي په دې دوو کې الیکه تا ته دوه مې ښځې دي ورشه په هغې کې وګوره چې کومه دې پکې ډېره خوښه یي هغه دغه که ګوته پې کېده فسمها لي ما ته نامه واله چې دا پلانې مې خوښه ده اطلقها چې زه هغه طلاقه کړم هغه طلاقه کم او فیضا انقصد عدتها چې کله پوره شي د هغې عدت نو بس بیا به فتزوجها ته به یې څه کې په نکاح کې ما وې لوی قرباني څنګه چې نن خلک غیرت کوي ګورې د دې نه څو چنده د دغه خلکو غیرت بې اندازې زیات و لیکن ما وی چې د دین خبره راله وی دا مې دوه ښځې دي یو پکې خوښه که نامه راته واله چې د له طلاق کم عدت به تیر شي بیا به په نکاح کې نه عبدالرحمن ورته څه وایي قال عبدالرحمن ورته په جواب کې وایي بارک الله لک الله دې برکت درکړي تعالی فی اهلک په کور والا اوستا کې الله دې دې کور والا لم برکت ورکه و مالکه او په مال ستا کې موږ داسې نه کوو چې پردي مالونه الو او پردی ښځې بازار راته وښایه چې ستاسو بازار چرته دی این سوقکم چرته دی بازار ستاسو این سوقکم چرته دی بازار ستاسو فدلوه نو ښودنه وکړه د خلکو عبدالرحمن ته علا سوق بني قینقا په بازار د بني قینقا فدلوه د خلکو ښودنه وکړه ده ته علا سوق بني قینقا په بازار د بني قینقا د مدینه کې یو بازار د یهودو یو قوم دی بنی قینوقا به ورته وي د دې نون به پېښ وایې بني قینوقا هغه بازار چې دا بازار دی وایي ښه لاړو چې سار لاړو او اوله ورځ ده یو شی هله خرڅوه بل شی هله خرڅوه چې ماښام راغی پنیر هم ګټلی او غوړي هم ورسره و دی راوړل وما فمن قلبه نو دی واپس رانغی د دې بازار نه الا ومعه مګر د هغه سره فضل زیاته ګټه وه من عقیتن د پنیر و سمنن او د غوړو غوړي ګټلي پنیر یې راوړو ثم تابع الغدو او بیا پرله پسې شو په سبۍ کې تلل ده بیا پرله پسې شو په سبۍ کې تلل ده بس هر سبۍ به بازار ته ته او ماښام به بیا راته اکثر د دې شودو د دې پنیر د مستو دا کار کو کو کو څه بې اندازې مال یې وګټه ثم جا خیر ما وی تاسو سو ګوره کنه د عبدالرحمن صاحب د رسول پاک سره څومره تعلق دی خپل اندازه ولګوئ وایي خفه کېږم خو چې د قوم د بدنصیبۍ وخت راشي خوشحالی وله خفګان شي واده خوشحالي ده کور آبادول خوشحالي ده خو ما وی چې الله پاک کم قوم ته په غضب شي بدقسمته قوم یي خوشحالي د هغوی عذاب شي دا خلک ودونه کوي نو څه چې واده وکړي نو بیا څه ملی ماتی یو ګورې داسې یو میاشت به دوی لګیا یي دا رنګونه کوه دا چونې کوه دا اجره سموه دا کور خو پرېږده نه خو کوټه سموه ها هو بیا یو هفته دغه دي څه به اخلو او څه به کوو او دا وریجې راوړه او دا یو راوړه او دا بل راوړه ټول ستړي دی هم ستړی خپل خپلوان هم ستړي هلکه دا خوشحالي او نن تا لپاره عذاب وګرځي دکه داسې دقسې واده وکړه لکه عبدالرحمن چې کوي نه رسول الله خبر دی او نه بل څه خبر دی بس یو دی خبر دی او ښځه خبر ده او یو دوه ګوان دي هغه سره نکاح کړې ده ځکه الله دې خلکو له خیر ورکړو ثم جاء بیا راغی عبدالرحمن رسول الله ته یوما یو ورځ یو څو ورځې پس عبدالرحمن رسول الله ته راغی په دې جامو باندې زیړ داغونه و به او په دې عبدالرحمن باندې اثر و صفرتن داغونه و د زیړو وبه او په ده باندې اثر و صفرت نښې وې د زیړوالي پخوا به د ښځو نه دي د زعفران او دا پورې کول ځان پورې نو زعفران خو زیړی نو چې سړی به ورسره ملاو شو هغه د ښځې زعفران به د ده په جامو پورې ولګېدل فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي مهیم دا څه دي اوس زیړ شی استعمالول د سړو دپاره خو منه دي دا څه دي دا دا زیړ مهیم دا څه دي نو قال هغه ورته وایي حضرت تزوجتو ما ښځه کړې ده تزوجتو ما ښځه کړې ده مو داسې ګوره ساده واده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شانتې هستی هغه خبره نه ده نو قال رسول پاک ورته وایي مهر دې څونه ورکړی دی کم سخت الیها څونه مهر دې ورکړی دی هغې له ریاضه سوق ده ساق یسوق منه دي شړل او شړل ګورې په جاندارو کې راځي ښه ستاسو دا حشه وی لاندې وی عرب چې دي نو د هغوی خو نور مال نو دا څاروي نو چې ښځې له بیا مهر ورکو نو څاروي بیا وله بوتلو دا دوه ګډې او دا دوه وزې او دا درې وزې او دا دوه اوښان نو چونکې ما وې د هغوی مهر چې دی ټول دا مال و بیا مال بیا ورشړو نو اوس مطلق مهر د څه وایي سوق ته څونه مار دی ورکړی د هغې ته نو قال هغه ورته وایي حضرت نواتن یو نوات مې ورکړی دی من ذهبن د سرو یو نواد پنځو روپو ته هم وایي نواد پنځو لکه نش نه دی نش هغه شلو روپو ته وایي اوقیه څلوېښتو روپو ته وایي نواد پنځو روپو ته هم وایي یو نواد دغه ته هم وایي دا د کجورې هډوکی نه دی د قجورې هډوکي ښه معنا دا ده چې دا دی ما وله سونه ورکړې ده په اندازه دغه هډوکي د کجوري دا د کجوري هډوکی نه دی په دغه اندازه مې وله دغه ورکړې ده سونه نواتن په اندازه د هډوکي د کجورې من ذهبن سره داسې وایي او وزن نواتن یا داسې وایي چې په هغه تول د هغه هډوکي د کجوري شک ابراهیم دلته شک کړی د ابراهیم حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله تعالى انس وي چې انه قال انس صاحب ووی قدم علینا راغې مونږ له د مدینې د مکې مکرمې نه عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن عوف لوی شان والا صحابي دی عشره مبشره کې هم دی و آخا رسول الله صلی وسلم او رورولي قائم کړه رسول الله بینه په منځ د عبدالرحمن کې و بین سعد ابن ربی او په منځ د حضرت سعد ابن ربی کې وکانه او دا سعد کثیر المال ډیر مال والا و جیداد ماوی ډیر و باغونه ډیرو فقال سعد نو سعد صاحب عبدالرحمن ته وایي چې یروره قد علمت قد علمت الانصار یقینا معلومه ده د ټولو انصارو ته تا ته خو به معلومه نی خو زما د تربورانو د انصارو ته دا معلومه ده چې انی من اکثرها چې یم زه چې یم زیات یم د دې ټولو انصارو نه مالا په مال کې نو چې په مال کې زیات یم فساقسمو زر دی چې زه به تقسیم کم مالی مال زما بینی و بینک په من زما او په من ستا کې دا خپل باغونه او دار څه به راوالم او ستا او زما منځ کې به تقسیم کم ځکه ته زما رورې شطرین دوی سي یو ولی امراتانی او زما دوه ښځې دي فانظر وګوره عجبهما کومه ښځه چې ډېره خوښه یي په دې دوو کې الیکه تا ته فاطلقها چې زه طلاقه کم هغه حتی تر دې پورې اذا حلت چې دا تا ته حلاله شي عدت یې وځي نو تزوجتها ته به ولګي او هغه به په نکاح کې فقال عبدالرحمن عبدالرحمن وته جواب کی وی بارک الله لك الله دې برکت درکی تا ته فی اهلک په کور والا استا کې مخکې وو مالک دلته لږ مختصر دی مخکې هغه دغه وی دغه راته وښایه بازار بازار نو دی وته د بني قینقا بازار وښودو نو دی لاړ چې لاړ فلم یرجع نو هغه واپس رانغی د بازار نه یومئذن په دغه ورځ حتی تر دې پورې افضله چې هغه وګټو شیئا یو شی من سمنن د غوړو و اخیتن او دا څه دوی پنیر دی ګټلې وروړو همداسې به سار ته او بیا به راته فلم یلبس نو هغه وخت تیر نه که الا یسیرا مګر لږ یو څو ورځې تیرې شوې حتی تر دې پورې جاء چې هغه راغی رسول الله صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام ته جاء فعل لخه ضمیر پکې دی دا راجع کې عبدالرحمن ته تر دې پورې جاء چې هغه راغی چا ته راغی د مفول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ته و علیه او په ده باندې وزرون داغونه و من صفرتن د دغه د دې زیړو دا زیړ داغونه و پې فقال له رسول الله اسلام پیغمبر علیه السلام ورته وایي مهیم دا څه دي نو قال هغه وایي حضرت تزوجتو امراتن ما په نکاح کړې ده یو ښځه تزوجتو امراتن ما په نکاح کړې ده یو ښځه من الانصار د انصارو د انصارو یو ښځه مې کړې ده فقال رسول الله ورته وایي ما سقطه تا څه ورکړي دي هغې ته فیها په دې ما سقطه تا څه مال ورکړي دي فیها هغې ته نو قال د ورته ووی وزن نواتن په تولو دغه اډوکی د کجوری من ذهب دسرو یا دسی وی او نواتن من ذهب یا یو اډوکی دسرو فقال نو رسول الله وته وی واده خو دې کړی دی خو لږه شکرانه ادا که دا خو ډیر لوی نعمت دی او د نعمت شکرانه ادا کول پکار دی ولیمه وکړه فقال رسول الله وته وی اولم ولیمه وکا ولیمه مستحبه ده ولیمه وکا ولو بشاتن اگر که په ګډي که یو ګډ دی پکې حلال کوم ټیک ده دا ولو بشاتن نه دی دا لو کله د لږ دپاره راځي خلک وایي که نه سره لراکه ولو درهمنو اگر که یو روپۍ نو لو راځي د پاره د لږو لیکن کله نا کله لو د ډیر د پاره راځي کله نا کله یو ته سړي ته وی هلکه چې څه دې پکاري که نه ما نه غواړه در کوم به ولو الفه اگر که زری لو د لږ د پاره هم استعمالیږي لو د ډیر د پاره هم استعمالیږي دا دلته د څه د پاره دی ځنې خلک وایي دا له او د لږ دپاره دی خیال لري ولیمه وکړه اگر که لږ شی وي یو ګړي خو حلالې که ځینې خلک وایي دلته دا لو د څه دپاره دی مطلب دا دی ولیمه وکړه څه داسې نه چې میښې حلالې کړي او غواګان حلال کړي چې دونه وس دي ولو بشاتن اگر که یو ګړي لیکن ستاسو حشه وی استادان وی نه نه نه دا صحیح نه ده دا الله او دلته د لږ د پاره نه دی دا الله او د ډیر د پاره دی الکه ولیمه وکړه اگر که لویه ولیمه چې زړه کې دې صدغی چې زه د الله شکر ادا کوم خیرات کوم صدقه کوم مقصد د نامنی شهرت نی خدای دې که چې یو میخه خو حلاله که دوه میخې خو حلالې که درې میخې خو حلالې که خو ما وی چې مقصد دې دغه نی شهرت او بل یا نامه او فخر نی نو ورته وایي ما وې دا لو د دغه دپاره دی د تکثیر دپاره ولیمه وکړه او که لوی نه لوی ملیمه کې ولو بشاتن اگر که یو ګډ دی ولیمه کم دا بده نه ده ما وې دا لو د څه دپاره دی د تکثیر دپاره ځکه حدیث کې راځي رسول پاک صلی الله علیه وسلم و یو بیبي باندې زینب بنت جهش ته هغه ولیمه پې وکړه چې دونه ولیمه رسول الله په نورو بیبیانو باندې نه وه کړې هغه څو ګړی حلال که قال ابو هريره وی قالت الانصار انصار وی انصار رالل رسول الله ته چې حضرت دا ماجر راغلی دی نه کور شته نه ځمکه شته نه باغ شته حضرت زمونږ دا کورونه هم راواله په منځې نیم که ځمکې هم راواله باغونه هم راواله په منځ یې نیم کا نیم دوی له ورکا نیم مونږ ته پرېږده اقسم حضرت ته تقسیم کا بیننا په منځ زمونږ کې و بینهم په منځ د دوی کې النخله کجورې دا زمونږ د کجورو باغونه تقسیم کا قال رسول پاک وته وی لا نه داسې نه کوم د رسول پاک صلی الله مقصد دا چې باغونه به هم د انصارو وي ځمکې به هم د انصارو وي کورونه به هم د انصارو وي صرف وقتی طور باندې په دې حاصلاتو کې به سره شریکي د باغ حاصلات د ځمکو حاصلات د کور فیدې دې کې به شریکي قال رسول الله ته ووی لا نه وی ښه نو څه پکار دي وی پکار دا د انصارو چې تاسو دونه قرباني کوئ ځمکې هم دوی له نیمې ورکوي باغونه هم نیم ورکوي کورونه هم نیم ورکوي دا مه کوي دا قرباني وکړئ چې دا مهاجر نه دي دوی په ځمکو نه پوهېږي زمینداري نشي کولی باغونه تاسو سنبالوئ پټي تاسو سنبالوي او چې حاصلات شو نو نیم دوی له ورکوي او نیمه ځان ته کوي نو دا ځمکې به هم تاسو ته پاتې باغونه قال پیغمبر صم ورته ووي تکفونه تاسو پورهوالی کوی زمونږ دپاره المعونه ته د مشقت مشقت تاسو کوي و دا څنګه دی وتشرکون او تاسو زمونږ سره وتشرکون او تاسو به موږ د ځان سره شریک کې فی الامر په کار کې مراد د کار نه څه دی حاصلات حاص... کا مهنت هم تاسو کوئ چې حاصلات وشو حاصلاتو کې موږ سره شریک کوئ نو قالو هغوی ورته ووی چې سر په سترګو سمعنا ستا خبره موږ واورېدله واتانه او موږ ستا تابعداري کوو باب حب الانصار دا باب دی د محبت د انصارو چې سړی کې خو ایمانی او د دې انصارو دا قربانې ووري دا سعد ابن ربی ته ګوره دې قربانې ته داسې به څوک وکړي خود به خود بی اختیار د انسان محبت د هغه سره پیدا کیږي دن ایمان سړی ته دا وایي چې د سره محبت وکړه معلومیږي د انصار سره محبت دا د ایمان نښه ده د انصارو سره بغض دا د بېمانۍ نښه ده بېمانه سړی چې دا واوري چې د ایماندارو سره دې خلکو دا قربانۍ کړي دي نو د دې زړه کې بغض راشي چې دوی خدای داسې داسې که ولې د رسول الله سره امداد کو ولې د صحابه سره امداد کو محبت د انصارو نښه د ایمان ده بغض د انصارو سره دا نښه د منافقت او د بيدینې ده حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبي بن الصابت قال سمعت البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت براوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما واردل د پیغمبر علیه السلام نه او قال یا دسی وی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام الانصار انصار چې دي مراد د انصار نور د مدینی انصار دي لا یحبهم محبت بونه کی د دوی سره الا مؤمنون مګر هغه سړی چې هغه مؤمني د قربانو ته وګوري ولا یبغضهم او بغض به ونکړي د دوی سره الا منافق مګر منافق د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام یو عامه قاعده بیانوي فمن احبهم چا چې محبت وکړه د انصارو سره زړه کې وایي چانسوار ډېر ښه خلک ښکلي چې مدینې ته لاړ شي هلته هم دا وایي چې د دې ځای خلک هغه قابل د دې دي چې محبت ورسره خلک کوي فمن احبهم چا چې محبت وکړه د انصارو سره نو احبه الله الله به د هغه سره محبت وکړي ومن ابغضهم چا چې بغض وکړه د دوی سره ابغضه الله الله به د دوی سره بغض وکړي علامه د ایمان څه ده حب الانصار هغه محبت دی د انصارو چې سړی ووري چې دې انصارو د رسول پاک دپاره دا قرباني وکړه د صحابو دپاره دا قرباني وکړه د الله د دین دپاره دا قرباني وکړه درته به رستو راشي د دین خدمتو د دین د خدمت د وجې نه ده انصارو باغونه شاړ شو ځمکې ټولې شاړې شوې ټوله توجه د الله دین ته وه نو وی نخه د ایمان علامه د ایمان څه ده حب الانصار محبت د انصارو چې دا ډېر ښه خلک و آیت النفاق او نخه د منافقت بغض الانصاري هغه څه د بغض د انصارو دی زه بس دی ښه